اما بعد السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د مسلمانۍ د پنځو بناوو درېیمه فته محترم ورونو په تېره فته په تېره دوهم نمبر فته کې زموږ بحث په لمانځه کې د خشوع او حضور قلب په متعلق پای ته ورسېدی. او تر هغه د مخه مو د طهارت بيان کاوه، ځکه پاکي او طهارت هغه شی دی چي بې له هغه څخه لمونځ قطعاً نه سي ادا کېدلای. طهار، طهارت د لمانځه د پاره اساسي شرط بلل کېږي او همدغه رنګه خشوع او حضور قلب د لمانځه روح بلل کېږي، نو هغه لمونځ چي بې له خشوع او بې له حضور قلبه آ داسې؟ د هغه لمانځه څخه د لمونځ کولو مقصد نه سو حاصل، نو خود هغه لمونځ داسې مثال لري لکه هغه بې روحه جسد، بلکې بې فائدې عمل دی، نو باید هر مسلمان کوښښ وکړي چې لمونځ یې په پاکي، خشوع او حضور قلب سره وي. او اوس به په دې پته کې د لمانځه ظاهري او فقهي مسائل درته بیان کړم چې دا هم هغه شیان دي چې د لمانځه صحت پر هغو موقوف دی چې تر ټولو د مخه اول د لمانځه وختونه دي پر موږ او تاسې پنځه وخته لمونځ فرض دی اوله مسئله، د سهار د لمانځه وخت د صبح صادق یعنې سپېدو څخه شروع کېږي. دا باید ووایم چې صبح صادق و هغه سپینوالي او روښنايي ته ویل کېږي چې د آسمان په کنارو کې پیدا کېږي او شا و خوا پر اطرافو سره نشرېږي خو د دې په مقابل کې تر صبح صادق دمخه یو بله روښنايي هم پیدا کیږي چې وهغه ته صبح کاذب ویل کیږي چې دا د آسمان په مابین کې لوړه راپورته کیږي نه د آسمان په کنارو کې او څه موده وروسته ورکیږي تر دغه وروسته بیا صبح صادق چې د آسمان په کنارو کې روښنايي نشریږي او د سهار د لمانځه آخري وخت د لمر راختل دي. یعنې د لمر د راختلو سره د سهار د لمانځه وخت پای ته رسیږي دوهمه مسئله د ماپښین د لمانځه اول وخت د لمر زوال دی یعنې چې لمر د سره څخه د مغرب وخوا ته زائل سي یعنې د آسمان د مابین څخه د مغرب و خوا ته ور تیر شي چې په دغه وخت کې د هر شي سایه د مشرق و خوا ته میلان پیدا کوي او تر هغو پورې د ماپښند د لمانځه وخت دی چې د هر شي سایه د هغه شي دوه چنده شي مثلا د نیم ګزي سایه یو ګز شي یا د یوې لویشتې سایه دوې لویشتې شي. البته د زوال د وخت سایه ځینې ایستل کیږي. وروڼو! د ماپښین د لمانځه په وخت کې علماء کرام یا ائمه اعلام اختلاف سره لري. څوک یې پر هغه وخت باندې چې د هر شي سایه د هغه په مثل سره وګرځي د ماپښین د لمانځه وخت ختم بولي او څوک یې هغه وخت ختم بولي چې د هر شي سایه د هغه دوه چنده شي نو اوس د پاره د دې چې زموږ لمنځونه پر صحیح وخت او د اختلافه څخه پر وتلي وخت وي نو باید څه وکړو د ماپښین لمونځ تر یک چندۍ د مخه باید ادا کړه شي. یعنی تر هغه د مخه باید لمونځ د ماپښند وسي چې د هر شي سایه د هغه و برابرۍ ته رسیږي یو شی ورسره کیږي او د مازیګر لمونځ هغه وخت وسي چې د هر شي سایه د هغه دوه چنده سي یعنی تر دوچندی وروسته د مازیګر لمونځ ووځي نو دلته هم د ماپښین لمونځ هم د مازیګر د لمانځه د دخول وخت د اختلافه څخه ووتی. دریمه مسئله، د مازیګر د لمانځه اول وخت د ماپښین د آخری وخت څخه شروع کیږی او بیا تر لمر لویدو پوری د مازیګر وخت دی. څلورمه مسئله، د ماښام د لمانځه اول وخت. د لمر لوېدلو څخه شروع کېږي او د شفق تر ورکېدو پورې دوام لري، یعنې هر وخت چې شفق ورک شو، د ماښام د لمانځه وخت ووت. پوښتنه، شفق څه شي دی؟ جواب، پس له لمر لوېدو څخه د مغرب و طرف ته وګوره، هلته به د آسمان په کنارو کې یو سوروالی ووینې چې دغه سوروالی تقریباً څلوېښت دقیقې یا یو څه زیات دوام کوي، او بیا دغه سرخي کرار کرار کمیږي کوم وخت چي دغه سرخي ورکه سي پر دغه ځای یا پر دغه کنارو سپینوالی ښکاره سي دغه سوروالی او تر هغه وروسته دغه سپینوالی ته هر یوه ته شفق ویل کیږي امام ابو حنیفه رحمه الله وايي چي دلته د شفق څخه مقصد دغه سپینوالی دی نو کوم وخت چې سرخي ورکه شوه او بیا تر هغه وروسته دغه روښنايي او سپینوالی ورک شو نو د ماښام وخت ووت او د ماخوستن وخت راداخل شو مګر امام ابو یوسف او امام محمد رحمهما الله وايي چې د شفق څخه مقصد دغه سوروالی دی نو کوم وخت چې دغه سرخي ورکه شي د ماښام وخت ووت او د ماخوستن وخت داخل شو پنځمه مسئله، د ماخوستن د لمانځه اول وخت د ماښام د وخت په وتلو سره شروع کیږي او آخري وخت یې د سپیدو تر چاودلو پورې دی. توجه، دا خو د پنځو لمنځو وختونه شوه، خو په دغه وختو کې داسې وختونه شته چې په هغه کې د لمانځه ادا کول مستحب دي او فضیلت لري. اولا، د سهار لمونځ، ښه او مستحب کار دا دی چې په روښنايي کې پر لمانځه ودرېږي او داسې وخت يې لمونځ پای ته ورسېږي چې دونه وخت د لمر وراختلو ته پاته وي چې يو وار بيا دغه لمونځ د اوداسه سره پکښې ادا کېدلای شي دا ځکه که په اول لمانځه کې فساد يا باطلېدل يا اودس ماتېدل پېښ شي دی به د بل وار لمانځه ادا کولو وخت لري. او د سهار لمونځ به دونه نه ځنډوي چې د لمر په راختلو کې شکمن وي، دوهم، په دوبي کې د ماپښین د لمانځه ځنډول تر هغه وخته چې د ګرمۍ زور خېژي مستحب دي او په ژمي کې تلوار یا په اول وخت کې ادا کول مستحب دي. درېیم، په ژمي او دوبي کې د مازدیګر د لمانځه ځنډول تر داسې وخته چې په لمر کې تغیر نه وي راغلی مستحب دي او د لمر تغیر دا دی چې ورته وګورې سترګې دې نه پسوځل کیږي یا نه پر بریږي نو تر دغه وخت دمخه باید د مازدیګر لمونځ ادا شي څلورم، په ژمي او دوبي کې د ماښام پر لمانځه تلوار مستحب دی. پنځم، د ماخستن د لمانځه ځنډول د شپې تر درېیمې حصې پورې مستحب دي، دا خو په عامو حالاتو او په عادي ورځو کې د لمنځو مستحب وختونه وه، مګر که بیا د اوريځې ورځ وه، هلته بیا پر مازیګر او ماخستن تلوار کول مستحب دي او د نورو لمنځو ځنډول مستحب دي. شپږم، هر هغه څوک چې د شپې د لمانځه عادت لري د هغه دپاره دا ښه او مستحب کار دی چې وتر لمونځ د شپې و آخر ته وځنډوي او هر هغه څوک چې په ځان باور نه لري او پر دې بېرېږي چې تر سهار د مخه به نه شم راويښ هغه دې تر بيدېدو د مخه وتر لمونځ ادا کړي. اوس به هغه وختونه در وښيم چې په هغه وختو کې لمونځ منع يا مکروه دی. وروڼو! درې وختونه دي چې په هغو کې لمونځ کول منع دي، اول، د لمر ختلو وخت، د لم، دوهم، د لمر لوېدلو وخت، درېیم، هغه وخت چې لمر په غرمه کې پر سر ودرېږي، په دغه وختو کې هر لمونځ که فرض وي که سنت یا نوافل یا قضايي منع دي، دغه رنګه په دغه وختو کې د جنازې لمونځ او سجدې تلاوت هم منع دي. خو هلته یو لمونځ سته چې د هغه ادا کول د لمر لوېدلو پر وخت سره د کراهیته جائز دی چې هغه د دغې ورځې د مازیګر لمونځ دی یعنی که چا د دغې ورځې د مازیګر لمونځ نه وو کړی د لمر لوېدلو پر وخت دې وکړي. خو د دغه ځنډ په خاطر به د الله عزوجل څخه بخښنه غواړي، بې له دغه لمانځه څخه بل هیڅ لمونځ په دغه درو وختو کې نه دی روا، بې له دغه درو وختو څخه هلته دوه نور وختونه هم شته چې په هغه وختو کې نفل لمونځ کول مکروه دي، اول، پس له سهار د لمانځه څخه تر هغو چې لمر راخیژي او یوه نیزه قدر لوړیږي، دوهم، د مازیګر تر لمانځه وروسته تر څو چې لمر لویږي. خو په دغه دوو وختو کې قضايي لمونځ، د جنازې لمونځ او سجده تلاوت جائز او روا دي. البته د لمر تر ژړېدو دمخه به لمونځ پرېږدي، ځکه د لمر په ژړېدو سره هغه منع وخت داخلېږي. اوله مسئله، سهار تر سپېدو چاودلو وروسته بیا تر فرض لمانځه پورې بې له دوو رکعاتو سنتو نور نفل لمونځ کول مکروه دي. پوښتنه، که یو چا د سهار تر لمانځه وروسته یا د مازیګر تر لمانځه وروسته پر کعبه شریفه طواف وکړي، ایا دی په دغه وختو کې هغه د طواف دوه رکعته لمونځ کولای شي؟ یا د طواف دوه رکعته لمونځ به هم په دغه وختو کې نه کوي؟ په سهار کې به د لمر د راپورته کېدو انتظار کوي او په مازدیګر کې به د لمر لوېدو انتظار کوي. دوهمه مسئله، د ماخوستن تر لمانځه د مخه بې له عذره بيدېدل مکروه دي. درېیمه مسئله، که یو څوک د سهار د لمانځه پر وخت پر دې بېرېدی که زه سنت کوم لمر راخېژي، سنت دې پرېږدي او فرض لمونځ دې ادا کړي. وروڼو اوس به د اذان او اقامت احکام درته بیان کړم اذان په لغت کې اذان وخبرولو ته وایي او په شرع کې اذان څو معینې کلمې دي چې په خاصه طریقه سره د فرضي لمنځو پر وخت د خلقو د خبرولو دپاره په لوړ آواز سره ویل کیږي اوله مسئله، اذان او اقامت فقط د فرضي لمانځو لپاره سنت مؤکده دي، دا فرق نه لري چې لمونځ وقتي دی یا قضايي او دغه لمونځ کوونکی مقیم دی یا مسافر، په هر حال کې باید اذان او اقامت وشي. دوهمه مسئله، اذان او اقامت د نرانو لپاره سنت دي او د ښځو لپاره مکروه دي، درېمه مسئله، اذان پنځلس جملې دی، څلور واره الله اکبر یعنی الله عزوجل تر دې ډېر لوی دی چې د هغه وصف دې وشي او بیا دوه واره اشهد ان لا اله الا الله یعنی شاهدي ادا کوم چې هیڅ معبود برحق نشته بې له یوه الله جل جلاله څخه او بیا دوه واره اشهد ان محمد رسول الله یعنی شاهدی ادا کوم چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم د الله عز وجل رسول دی او بیا دوه واره حی علی الصلاه یعنی د لمانځه د پاره آماده سه یا تلوار وکړه او بیا دوه واره حی علی الفلاح یعنی د خلاصون د پاره آماده سه تلوار وکړه او بیا دوه واره الله اکبر یعنی الله عزوجل تر دې ډېر لوی دی چې د هغه وصف او تعریف دې وشي او بیا یو وار لا اله الا الله یعنی هیڅ معبود د عبادت او پرستش وړ او لایق نه دی بې له یوه الله جل جلاله څلورمه مسئله، د سهار په آذان کې تر حي علی الفلاح وروسته دوه واره الصلاة خیر من النوم ویل کیږي، یعنې لمونځ تر خوب ښه او بهتر دی. پنځمه مسئله، اقامت هم د آذان پر قسم ویل کیږي، فقط تر حي علی الفلاح وروسته دوه واره قد قامت الصلاة ویل کیږي، یعنې په تحقیق سره لمونځ برپای شو. شپږمه مسئله، د آذان په ویلو کې باید د هرې کلمې تر ویلو وروسته دونه توقف او ځنډ وشي چې اورېدونکی د هغه اجابت وکړي یعنې هغه کلمه ورسره تکرار کړي او اقامت باید ژر ژر وویل شي اوومه مسئله، آذان که په پښتو، فارسي یا بله ژبه سره وشي نه دی روا که څه هم خلق په پوه شي چې دا آذان دی اتمه مسئله، پنځه شیه یا پنځه کارونه د مؤذن دپاره مستحب دي، اول دا چې آذان کوونکی به متقي او پرهېزګاره وي، دوهم په شرعي احکامو به خبر وي او د لمانځه وختونه به ښه پېژني، درېیم په اوداسه او مخ پر قبله به آذان کوي، څلورم، د آذان ویلو په وخت کې به خپلې ګوتې په غوږو کې اږدي. پنځم، د حی علی الصلاه د ویلو په وخت کې به خپل مخ وراسته طرف ته اړوي او د حی علی الفلاح د ویلو په وخت کې به خپل مخ وچپه طرف ته اړوي. نهمه مسئله. د آذان او اقامت په مابین کې باید دونه ځنډ او فاصله موجوده وي چې مقتدیان حاضر شي، مګر د لمانځه د مستحب وخت مراعت هم باید وشي، داسې نه چې لمونځ و مکروه وخت ته وځنډول شي، لسمه مسئله، د ماښام په وخت کې د آذان او اقامت په مابین کې د درو آیاتو پر اندازه ځنډ او فاصله مستحب ده، او دا دونه وخت دی چې مؤذن د مؤذن خانې څخه تر محرابه را رسیږي یوولسمه مسئله د آذان په مابین کې خبرې کول مکروه دي که مؤذن د آذان په مابین کې خبرې وکړې دا ښه او مستحب کار دی چې آذان بیرته را وګرځوي دغه رنګه د اقامت په مابین کې خبرې کول مکروه دي دوولسمه مسئله، په آذان کې داسې خوش آوازي او آهنګونه چې د کلمو د تغیر سبب وګرځي مکروه دي. دیارلسمه مسئله، په جنابت او په بې اودسۍ سره آذان او اقامت کول مکروه دي. البته آذان په بې اوداسۍ سره پروا نه لري او دا داسې او د داسې کوچني چې تر اوسه پورې د عقل و درجې ته نه وي رسېدلی، د لېوني، د نشه، د ښځې، د فاسق آذان او اقامت کول مکروه دي. په ناسته سره آذان کول مکروه دي. څوارلسمه مسئله، په هغه مساجدو کې چې هلته د جمعې لمونځ نه ادا کېږي که د جمعې په ورځ د ماپښین د لمانځه لپاره آذان وشي مکروه دی. پنځلسمه مسئله، د قضايي لمنځو لپاره آذان او اقامت سنت دي که د یو چا څخه څو لمونځونه قضا شوي وه او اوس غواړي چې د ټولو قضا په یوه وخت کې را وګرځوي، د اول قضايي لمانځه د پاره به آذان او اقامت دواړه کوي، په پاته نورو کې دی اختیار لري چې آذان او اقامت دواړه کوي او که یوازې په اقامت سره کفایت کوي. شپاړسمه مسئله، هغه کسان چې آذان اوري باید پټه خوله شي، او پر طاعت باندې قدرت نشته مګر د لوړ او لوی الله په کومک سره او د سهار په آذان کې چې مؤذن ووايي، الصلاة خير من النوم، اورېدونکی به وايي، صدقت وبررت، يعنې رښتيا دې وويل او ښه دې وويل يا دې ښه وکړه. اوولسمه مسئله، پس له آذانه څخه د مؤذن او اورېدونکو دپاره دغه دعا ويل سنت دي. په الله اکبر کې د الله الف په مد سره ویل د کفر سبب ګرځې یعنې د الله دغه الف باید کش نه کړه شي او د اکبر پر ځای اکبار ویل یعنې د با او را په مابین کې د الف اضافه کول غلطې فاحش یعنې ډیره بده غلطیا ده. د دغسې ویلو څخه باید پرهیز وشي. وروڼو د الله اکبر وویلو ته متوجه اوسئ، نه باید په سر کې اوږد شي نه باید په پای کې. نولسمه مسئله، که یو مؤذن د آذان په شروع کې په اوداسه وو خو د آذان په مابین کې بې اودسه شو، پر دغه حال دې آذان پسې پوره کړي، ځکه آذان د شروع څخه لا په بې اودسۍ سره جائز دی. شلمه مسئله، که یو سړی یوازې په سفر کې وو، که یو وخت دوه وخته آذان پرېږدي پروا نه لري، مګر د اقامت پرېښوول مکروه دي، دا هغه چې یوازې وي، که بیا ډله وه یا څو نفره وه آذان هم باید وشي اقامت هم باید وشي. وروڼو! اوس به د لمانځه د ادا کولو شرطونه درته بیان کړم. اولا شرط و هغه شي ته ویل کیږي چې تر هغه اصلي او مقصدي شي څخه د مخه او تر هغه د باندې وي او داسې یو کار وي چې د ده په نه وجود کې د مشروط نه وجود لازمي وي او د شرط د وجود څخه د مشروط وجود نه وي لازم مثلا اودس د لمانځه دپاره شرط دی اودس تر لمانځه د باندې دی او تر کومه وخته چې اودس نه وي لمونځ نه شي کېدلی نو چې شرط يعنې اودس نه شو موجود مشروط يعنې لمونځ په وجود نه شي راتلای او که اودس موجود شو دا نه ده لازمه چې خامخا بايد لمونځ وکړې نو د شرط يعنې اوداسه په وجود سره د مشروط يعنې لمانځه وجود نه دی لازم خو د لمانځه شرطونه پر دوه قسمه دي اول د لمانځه د فرضیت شرطونه چې په حقیقت کې و دې ته سبب یا سببونه ویل کېږي، دوهم د لمانځه د صحت شرطونه چې بې له دغه شرطو څخه لمونځ نه صحیح کېږي، نو د لمانځه د فرضیت یا د فرضېدلو دپاره څلور شرطه یا سببه دي، اول، اسلام، پر کافر لمونځ نه دی فرض، دوهم، سالم عقل، پر لېوني لمونځ نه دی فرض، دریم، بلوغ پر کوچني لمونځ نه دی فرض. څلورم، د وخت داخلېدل، تر کومه وخته چې د لمانځه وخت نه وي داخل شوی، هغه لمونځ پر تا نه دی فرض. نو پر هر عاقل، بالغ، مسلمان پنځه لمنځونه پر خپلو وختو په کتاب الله، سنت مطهره او د ټولو علماوو په اجماع سره ادا کول یې فرض عین دي. نو دغه د لمنځو منکر پرېښوونکی کافر دی او غیر منکر پرېښوونکی یې د هغه لوړې درجې فاسق دی. زموږ د حنفیانو په مذهب کې دغه فاسق د یوه لمانځه پر پرېښوولو باید تر هغه وخته پورې بندي کړه شي او ووهل شي تر څو چې توبه کاږي خو د نورو امامانو په مذاهبو کې د لمانځه پرېښوونکی باید ووژل شي. اوس نو تاسې فکر وکړئ چې بې له شرعي عذره څخه د لمانځه د پرېښوولو کوم امکان شته؟ یا والله! هېڅ عاقل، بالغ، مسلمان ته دا اجازه نه شته چې بې له شرعي عذره څخه دې لمونځ پرېږدي. پوښتنه، هغه کوم عذرونه دي چې د هغو په واسطه سره لمونځ پاته کېږي او یا پاته کېدی یې د هغه ذکر شوي جزا سبب نه ګرځي؟ جواب، حیض، نفاس، بې هوشي، لېونتوب، هېره، خوب دا هغه شیان دي چې د لمانځه پرېښوول د هغه جزا د ورکولو سبب نه ګرځي. پوښتنه، د بلوغ علامې څه شي دي او د کلو په حساب کله و چاته بالغ ویلی شو؟ جواب، د نر دپاره احتلام بلوغ دی چې موږ په خپله ژبه کې بې ادبي معاف د شیطان خطای سل ورته وایو او د ښځې لپاره د حیض راتګ بلوغ دی دا خو هغه ښکاره علامې شوې او د کلو په حساب څرنګه چې په اوسنۍ زمانه کې عمرونه کم دي نو د نر لپاره د بلوغ هغه کښته موده دوولس کاله ایښول شوې ده او د ښځې لپاره نهه کاله. او هغه لوړه موده د دواړو دپاره پنځلس کاله ایښوول شوي دي او لمونځ د پنځلس کلنۍ څخه پر نر او ښځه فرضیږي که څه هم تر دغه وخته پورې د بلوغ علامې نه وي ښکاره شوي او دا چې مور او پلار به خپل اولادونه د اووه کلنۍ څخه په لمانځه سره امر کوي دا د دې دپاره دا د دې دپاره دي چې دمخه تر بلوغ دلمانځه سره عادت پيدا کړي اوس به دلمانځه هغه شرطونه درته بيان کړم چې دلمانځه دصحت دپاره حتمي او ضروري دي اول لمونځ کوونکی به دلمانځه دشروع څخه بيا دلمانځه تر آخره دحدث الاصغر او حدث الاکبر څخه پاک وي يعني د بې اودسۍ او جنابت څخه به پاک وي دوهم، بدن به د نجاست غلیظه او خفیفه څخه پاک وي. دریم، د لمونځ کوونکي کالي به پاک وي. څلورم، د لمانځه د ادا کولو ځای به پاک وي. پنځم، ستر د عورت شرط دی، که د چا عورت لڅ وي لمونځ یې نه صحیح کیږي. پوښتنه، د انسان په بدن کې کوم ځای عورت بلل کیږي؟ جواب، د نر عورت د نامه د لاندې څخه بیا تر ځنګنو پورې دی، ځنګنونه هم په عورت کې داخل دي، خو په خپله نو په عورت کې نه دی داخل او د لمانځه د صحت لپاره د حرې ښځې ټول بدن عورت دی بې له مخ، دوو ارغوو او دوو قدمو څخه، چې دا هم د لمانځه د صحت او جواز لپاره نه دي عورت، خو ښځې ته دا نه ده روا چې مخ دې د غیر محرم خلقو په حضور کې لڅ کړي. د لمانځه شپږم شرط مخ د قبلې و طرف ته کول دي. اووم شرط د لمانځه نیت دی چې د نیت او تکبیر تحریمه په مابین کې به په بل کار سره فصل او جلاوالی نه راولي. په نیت کې زړه معتبر دی یعنی نیت د زړه و ارادې ته ویل کیږي په خوله ویل ضروري نه دي حتی که یو چا په زړه کې د ماپښین د لمانځه اراده کړې وه او په خوله سهواً ځنې وویل شوه چې د مازیګر لمونځ هغه د زړه نیت یې صحیح دی دغه د خولې خطاوتل یې و هغه نیت ته ضرر نه رسوي او که یو څوک مقتدی وو یعنی په امام پسې لمونځ کاوه د امام د متابعت نیت به هم کوي د لمانځه اتم شرط دا دی چې د لمانځه په شروع کې به تکبیر تحریمه وایي یعنی اول الله اکبر ورونو دغه تکبیر تحریمه یا اول الله اکبر ځینې علما د لمانځه په ارکانو کي ذکر کوي او د هغه د پاره دا دليل وايي چي دغه خو په حقيقت کي هو شرط دئ منګر د لمانځه سره داسي مښتی دئ لکه د لمانځه د ارکانو څخه چي وي نو ځکه موږ د لمانځه په ارکانو کي ذکر کوي او په حقيقت کي دغه تکبير تحريمه شرط دئ تر لمانځه د باندي دئ اوله مسئله د يوې نابالغي انجلۍ که د لمانځه د ادا کولو په وخت کې سر لڅ سو لمونځ يې صحيح دی دوهمه مسئله که په بدن يا کالو پورې نجاست موښتی وو او داسې شی چې نجاست په ليرې کيږي نه وو موجود نو په هغه کالي سره تر لڅ بدن لمونځ ادا کول بهتر دي. درېیمه مسئله، که که د یو چا ټوله کالي مردار وه یا یې د کالو تر څلرمې حصې لږ پاک وه او د پرېوللو دپاره یې شی نه درلود، اوس نو دغه سړی اختیار لري چې د دغه کالو سره لمونځ ادا کوي که په لڅ بدن سره ادا کوي، خو بیا هم په هغه کالو کې لمونځ کول بهتر دي. او که د کالو څلرمه حصه یا تر دغه زیاته حصه پاکه وه نو یې په هغه کالو کې لمونځ کول واجب دي لس به لمونځ نه کوي څلرم مسئله که یو چا د لمانځه د ادا کولو پر وخت هیڅ لباس نه درلود باید لمونځ په ناسته سره ادا کړي رکوع او سجده به هم په اشاره سره کوي که لمونځ په ولاړه سره وکړئ خو رکوع او سجده يې په اشاره سره وکړه هم يې لمونځ روا دی. پنځمه مسئله، که يو مسافر دونه اوبه درلودې چې يا اودس په تازه کړي يا د کالو څخه نجاست په پريمنځي نو په دغه اوبو دي کالي پريمنځي او د اوداسه دپاره دي تيمم ووهي. شپږمه مسئله، که يو چا د ماپښين لمونځ د ماپښين په نيت ادا کړي او بیا وروسته دا ور معلومه شوه چې د ماپښین وخت تېر شوی و او دا د مازیګر وخت و، هغه لمونځ یې صحیح او جایز دی، قضا راوړل یې نشته. اوومه مسئله، که یو چا د یو وخت لمونځ ادا کړ او وروسته دا ور معلومه شوه چې د هغه لمانځه وخت تر اوسه نه دی داخل شوی، هغه لمونځ یې نه دی صحیح، باید دوهم وار هغه لمونځ ادا کړي. اتمه مسئله، په ژبه سره د لمانځه نيت ويل ضروري نه دي، بلکې په زړه سره دا اراده کول چې د فلاني وخت لمونځ ادا کوم کفايت کوي او که په ژبه سره دا قدر وويل، نيت مې وکړ چې د ماپښين يا مازيګر يا ماخوستن څلور رکعته فرض ادا کړم هم کفايت کوي. نهمه مسئله، که په سهو يا هېره سره يو چا د څلورو رکعتو پر ځای شپږ وويل، یا د دوو پر ځای یې درې وویل هم یې لمونځ صحیح دی. لسمه مسئله، که د یو چا څخه څو لمنځونه قضا سوي وه او اوس غواړي چې د هغو قضايي راوړي باید د هغه وخت لمونځ په نیت کې تعین کړي چې زه د کوم لمانځه قضا راوړم مثلا داسې نیت به کوي نیت کوم چې دوه رکعاته فرض د هغه اول سهار چې پر ما پاته دي ادا کم یا څلور رکعته فرض د هغه اول ماپښین ادا کړه که د مطلق فرضو نیت وکړي تعین یې نه کړه نه صحیح کیږي یعنی بس لمونځ کوم څلور رکعته فرض قضای د ماپښین یا دا نه صحیح کیږي یولسمه مسئله که د یو چا څخه د څو ورځو پرله پسې لمونځونه قضا سوي وه او اوس غواړي چې قضا یې راوړي هم یې باید تعین وکړي یعنې د قضا راوړلو په وخت کې باید داسې نیت وکړي، نیت مې وکړ چې د شنبې د ورځې د سهار د دوو رکعتو فرضو قضا راوړم یا یکشنبې یا دوشنبې مقصد تعین بې کوي او که د یو چا څخه د څو کلو یا څو میاشتو لمونځ قضا شوی وو د هغه د پاره دونه نیت کافي دی چې ووایي دوه رکعته فرض د هغه اول سهار چې پر ما پاته دی یا څلور رکعاته فرض د هغه اول ماپښین یا مازیګر چې پر ما پاته دي کوم یې دولسمه مسله په سنت او نفلی المنزو کې فقط دون نیت کافی دی چې ووایي دوه رکعات المنز د الله عزوجل د پاره ادا کوم الله اکبر البته د تراویح په لمانځه کې ښه او مستحب دا ده چې ووایي، دوه رکعته سنت تراویح ادا کوم. وروڼو! اوس به د قبلې په متعلق مسائل درته بیان کړم. اوله مسئله، که یو چا د لمانځه د ادا کولو اراده درلوده، خو د قبلې طرف نه و ور معلوم او هلته داسې څوک هم نه و چې د هغه څخه د قبلې پوښتنه وکړي، نو دې فکر او سنجش وکړي. هر طرف ته چې د ده زړه شاهدي ورکړه، یعنې زړه یې ورته وویل چې قبله دغه طرف ته ده، و هغه طرف ته دې مخ کړي او لمونځ دې ادا کړي. که بې له فکر او سنجش کولو څخه لمونځ ادا کړي، لمونځ یې نه دی صحیح، که څه هم دغه لمونځ د قبلې طرف ته وي او که هلته یو څوک و چې د قبلې پوښتنه ځینې وکړي، خو ده د شرم په خاطر پوښتنه ونه کړه او لمونځ یې ادا کړي، لمونځ یې نه دی صحیح. دوهمه مساله که څوک نه وه چی د قبلی پوښتنه ځنی وکی او ده پس له فکره او سنجشه لمونځ آدا کړ پس له لمانځه دا ور معلومه سوه چی قبله و دغه طرف ته نه وه لمونځ یې صحیح دی دریمه مساله که یو لمونځ کوونکی ته د لمانځه په مابین کی دا ور معلومه سوه چی قبله هغه بل طرف ته ده د لمانځه په مابین کی دی وګرځي او مخ دی د قبلی و طرف ته کی که د قبلې یوه طرف ته ونه ګرځېدی لمونځ یې نه دی صحیح. څلورمه مسئله، که یو څوک دننه په کعبه شریفه کې لمونځ ادا کړي لمونځ یې صحیح دی او هر طرف ته چې د ده زړه وي مخ دې و هغه طرف ته کړي. وروڼو! د صحیح لمانځه د ادا کولو طریقه به اوس درته بیان کړم. کوم څوک چې د لمانځه د ادا کولو اراده ولري هغه دې د لمانځه نیت وکړي او الله اکبر دې ووايي او د الله اکبر د ويلو په وخت کې دې لاسونه د غوږو تر برابرۍ پورې په داسې ډول سره لوړ کړي چې ګوتې بې خلاصې وي او ورغوي بې مخ پر قبله وي او بيا دې او بيا دې او بيا دې دغه لاسونه تر لامن تر نامه لاندې په داسې ډول سره ونيسي چې راسته لاس بې د چپه لاس پر شا پروت وي او د راسته لاس په ګوتو سره به چپه لاس تر بند لوړ ونیسي او که ښځه وه لاسونه دې پر ځګر کښیږدي او دغه دعا به وایي، سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک تر دغه دعا وروسته دې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بسم الله الرحمن الرحیم ووایي. دغه درې شیان کرار ویل کیږي خو مقتدی به اعوذ بالله او بسم الله نه وایي. او بیا دې سورة الفاتحه یعنې الحمد لله رب العالمین تر اخره ووایي. تر ولالضالین وروسته دې آمین کرار ووایي. تر الحمدلله وروسته دې یو سورت یا یو څو آیات ووایي او بیا دې د الله اکبر په ویلو سره رکوع ته ولاړ شي. په رکوع کې به درې یا پنځه واره سبحان ربی العظیم ووایي خو په رکوع کې به د لاسو ګوتې خلاصې وي او په ګوتو سره دې ځنګنونه ټینګ ونیسي. او بازوګان به د ځنګنو څخه ليري نسي او ملا به اواره نسي سر به د اوږو سره برابر وي يعني نه به جګ نسي او نه به ځړولی وي او بيا به د سمع الله لمن حمده په ويلو سره د رکوع څخه راپورته سي او په ولاړه به ربنا ولک الحمد ووايي او په دغه ولاړه کي به د يوې دقيقې پر اندازه توقف وکړي. او که لمونځ په جماعت وو امام سمع الله لمن حمده وايي او مقتدی به یوازې ربنا ولک الحمد وايي او بیا به د الله اکبر په ویلو سره سجدې ته ولاړ سي او سجدې ته د تک په وخت کې به اول دواړه زنګنونه پر مځکه کښیږدي او بیا به دواړه لاسونه کښیږدي او بیا به مخ د دواړو لاسو په مابین کې په داسې ډول سره کښېږدي چې پزه او تندی یې دواړه پر مځکه کښېښول شي. په سجده کې به دواړه لاسونه د بغلو څخه لیرې او د مځکې څخه پورته وي او نس به هم د ورنو څخه لیرې او لوړ وي. د پښې ګوتې به پر مځکه پرتې وي او د ګوتو سرونه به د قبلې و طرف ته وي. په سجده کې به درې واره یا تر هغه اضافه خو طاق به وي سبحان ربی الاعلی ووایي مګر ښځه به په سجده کې د لاسو بازوګان په بغلو پورې موښلوي او بیا به د الله اکبر په ویلو سره د سجدې څخه راپورته شي. د راپورته کېدو په وخت کې به اول سر او بیا لاسونه راپورته کوي او دونه به کښېني چې د بدن ټول اندامونه پر خپل ځای ارام ونیسي او بیا به د الله اکبر په ویلو سره دوهمې سجدې ته ولاړ شي. دوهمه سجده به هم د اولې سجدې پر قسم ادا کړي. او بیا به د الله اکبر په ویلو سره د دوهمې سجدې څخه سر راپورته کړي، د سجدې څخه به د راپورته کیدو په وخت کې اول سر بیا لاسونه او بیا ځنګنونه راپورته کړي، د پښو پر تلو به بې له ناستې او تکې و دوهم رکعات ته ولاړ شي. دوهم رکعت هم د اول رکعت پر قسم سره کیږي فقط دا یه فرق دی چې په دوهم رکعت کې نه لاسونه پورته کیږي او نه سبحانک اللهم او نه اعوذ بالله ویل کیږي تر الحمدلله د مخه یوازې بسم الله الرحمن الرحیم ویل کیږي کوم وخت چې لمونځ کوونکی د دوهم رکعات ولاړه د بسم الله، الحمدلله او یو سورت یا څو آیاتو په ویلو سره پای ته ورسوي بیا به رکوع او دوې سجدې د اول رکعت پر قسم وکړي کوم وخت چې د دوهم رکعت د دوهمې سجدې څخه فارغه سي نو به چپه پښه وغوړوي او پر هغه به کښیني راسته پښه به جګه ودروي چي د ګوتو سرونه يې د قبلې و طرف ته وي او دواړه لاسونه دي پر رونو په داسي ډول سره کښېږدي چي ګوتي يې خلاصي او پر عادي حال پرتي وي او د ابن مسعود رغضي الله تعالی عنه تشهد دي ووايي چي هغه داسي ده، التحيات لله والصلوات. والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اوسنو كدغ المن دورك عتزوه دا التحيات التحیات رستجي دغ درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد د التحیات، درود، او اللهم ربنا تر ویلو وروسته دې وراسته او بیا وچپه طرف ته سلام وګرځوي. د سلام ګرځولو په وخت کې به مخ دونه وراسته طرف او چپه طرف ته اړوي چې د ده د بغل سړی د ده د باړخو سپینوالی وویني او د سلام ګرځولو په وخت کې به لمونځ کوونکی وخپلو اوږو ته ګوري. او د السلام علیکم ورحمت الله د ویلو په وخت کې به په دغه سلام سره هغه څوک په نیت کې وي چې د ده وراسته او چپه طرف ته وي یعنی د جماعت په لمانځه کې د ده سره هغه نور لمونځ کوونکي امام او د اوږو ملایکې او په یوازې لمانځه کې د اوږو ملایکې دا به مقصد وي اوس نو که دغه لمونځ کوونکي د لمانځه په شروع کي د څلورو رکعتو نيت کړی وو، کوم وخت چي د التحيات د ويلو څخه فارغ سو نو دي فورا د الله اکبر په ويلو سره دريم رکعات ته ولاړ سي. د فرضو په دوو آخرو رکعتو کي يوازي بسم الله او الحمد لله ويل کيږي. خو د سنتو او نفلو په ټولو رکعتو کې د الحمدلله سره سورت یا د قرآن مجید یو څو آیاتونه ویل کیږي. نو کوم وخت چې ودریم رکعت ته ولاړ شي نه به سبحانک اللهم وایي نه اعوذ بالله. د الحمدلله تر ویلو وروسته دې رکوع او دوې سجدې پر هغه ذکر شوي ترتیب وکړي او بیا دې څلورم رکعت هم د درېیم رکعت پر قسم وکړي او د څلورم رکعت تر دوو سجدو وروسته دې د اولې ناستې پر قسم کښېني، التحیات، درود او اللهم ربنا دې ووایي او بیا دې سلام وګرځوي. او که د لمانځه په شروع کي د درې رکعتيز لمانځه نيت کړی وو يعني د ماښام لمونځ وو نو دغه سړی به تر اولو دوو رکعتو وروسته کښيني د التحيات تر ويلو وروسته دي فورا ودريم رکعت ته ولاړ سي او په دريم رکعت کي دي يوازي الحمدلله ووايي بيا دي رکوع او دوې سجدې وکي د دريم رکعت تر دوو سجدو وروسته دي کښيني التحیات، درود او اللهم ربنا دې ووایې، بیا دې راسته او چپه طرف ته سلام وګرځوې. وروڼو! دغه د لمانځه د ادا کولو طریقه چې موږ درته بیان کړه، دا تقریباً د نرانو د لمانځه طریقه وه، خو ښځې په لمانځه کې د نرانو څخه په شلو شیانو کې مخالفې دي. يعنې د ښځو لمونځ د نرانو د لمانځه څخه په شلو احکامو کې فرق لري چې هغه شل فرقه په داسې ډول سره دي، اول، ښځه به د تکبیر تحریمه يعنې اول الله اکبر په وخت کې لاسونه تر خپلو اوږو پورې پورته کوي حال دا چې نر يې د غوږو تر نرمۍ پورې پورته کوي، دوهم، ښځه به په دغه تکبیر تحریمه کې لاسونه د لستوڼي یا پوړني څخه نه راباسي او نر باید د تکبیر تحریمه په وخت کې لاسونه تر لستوڼو راوباسي. دریم، ښځه باید د ولاړې په وخت کې د راسته لاس ورغوی د چپه لاس پر شا کښیږدي او نر باید راسته لاس د چپه لاس پر بند کښیږدي. بټه او خمچه ګوته باید پر بند را وګرځوي او هغه درې ګوتې باید اوږدې پر لاس پرتې وي. څلورم، ښځه لاسونه پر ځیګر نیسي او نر یې تر نامه لاندې نیسي. پنځم، ښځه په رکوع کې لږ کږیږي او نر باید ډېر کوږ او کښته شي. شپږم، ښځه په رکوع کې پر لاسو زور او تکیه نه کوي مګر نر په رکوع کې پر لاسو زور او تکیه کوي اووم، ښځه په رکوع کې د لاسو ګوتې نه خلاصوي نر د لاسو ګوتې خلاصوي او زنګنونه په نیسي اتم، ښځې په رکوع کې فقط پر زنګنو لاسونه ایږدي خو نر زنګنونه په قوت سره نیسي نهم، ښځه به په رکوع کې څنګلې په بغلو پورې مښلوي، نر بې لرې نیسي. لسم، ښځه به په رکوع کې سره راټوله وي او نر د دغه څخه مخالف وي. یوولسم، ښځه به په سجده کې لاسونه د بغلو څخه نه جلا کوي او نر بې لرې نیسي. دولسم، ښځه به په سجده کې نس په ورنو پورې مښلوي، نر به نس د ورنو څخه لرې او لوړ نیسي. دیارلسم، د لمانځه په هره ناسته کې به ښځه دواړې پښې وراسته طرف ته باسي او دا به پر کناټو کښېني، خو نر پر چپه پښه کښېني او راسته قدم جګ دروي. څوارلسم، ښځه به د لمانځه په هره ناسته کې خپلې ګوتې سره مښتي یا جوتې اږدي، خو نر خپلې ګوتې نه خلاصوي او نې جوتوي، بلکې پر خپل عادي حال یې پرېږدي. پنځلسم، که په لمانځه کې یو څوک د ښځې و مخته تېرېږي، ښځه به د هغه د پوهولو او خبرتیا لپاره یو لاس پر بل لاس ټکوي، خو نر به د سبحان الله په ویلو سره هغه تېرېدونکی پوهوي. شپاړسم، ښځه د نر امامت نه شي کولای، خو نر د ښځې امامت کولای شي. اوولسم، د ښځو دپاره په جماعت سره لمونځ ادا کول مکروه. لطفا فته واړوه.